ټول قران مجید یوصل او سوار له سورتونه دی داغی نمخ کې د یوصل او یولس سورتونو تفسیر او وضاحت تاسو اوریدل دي د دریو سورتونو مختصر وضاحت دا الله رب العزت په توفیق باندې که الله رب العزت غواړي نو کوم کوم صورت چې ما ولسته دې ته ویل شي صورت اخلاص نوم دا ټکه په دې صورت کې نشته سمرا صورتونه د قران مجید چې دي نو دا غي چې کم نومي نو هغه په هغه صورت کې اکثری لکه سورته بقره ته سورته بقره ځکوي چې پاغه کې د بقره تذکرہ ده د غوا تذکرہ ده دارنګي سورته آل عمران تا سورته آل عمران ځکه وای چې د آل عمران تذکرہ دا او د غلبس پکې راغلي خدا دا سورته چې بده کې د اخلاص لفظ نشته او دې صورت ته سورۃ الاخلاص ویل شي نورم ګڼ نمونه مفسرینو د دې لیکلي دي سراج المنیر او نور تفسیرونو دارنګي سورۃ فاتحه هغه ته هم سورۃ الفاتحه ویل شي او د فاتحه لفظ باغ سورۃ کې نشته سورۃ الانبیاء ته انبیاء ویل شي سورۃ الانبیاء ورته ویل شي او لفظ د انبیاء باغی کې نشته اگر چې تذکرہ د انبیاء کرامو باغی کې شته دی دا نوم د دې صورت په نزول کې دا صورت دویشتم نمبر دی او پس له سورته فلق نه نازل شوه دی په ترتیب مصحفی کې د سورته لهب نه رستو دی او د سورته فلق نه مخ کې دی شان نزول د دې صورت مفسرین ذکر کوي چې د نبی علیہ الصلات والسلام نه د مکی مشرکانو تاسو کو انسب لنا ربک یا انسب لنا ربک د خپل رب نه صبر ته بیان کا چې ستا رب سوق دی په جاندن چې کیږي نو هغه په نسب باندې کیږي نو د خپل رب نه صبر ته بیان کا سو کوئی چې د مدینی يهودو تاسو کړو نبی علیہ الصلات والسلام ته وی صف لنا ربک د خپل رب دی را تلک بیانو کا چې ستاد عرب د دنا سب څنګه دی او ځنه مفسرین ذکر کوي چې وی د سنه جوړ دی دا قسمه تاسوونه کول الله رب العزت دا غي د سوال په جواب کې دا صورت راولېګه صورت اخلاص کچری تاسو مشرکانو د مکه کړی نو بیا صورت مکی دی ځکه مشرکان هغه په مکه کې او که تاسو يهود کړی نو بیا صورت مدنی دی ځکه چې يهود هغه په مدینه کې مکی صورت هغه صورتونو ته ویل شي چې قبل الهجرت نازل شوی د مدینه ته د هجرت کولو نه مخکې نازل شوی هغه ته ویل شي مکی سورتونه اگر که نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د مکه نه بهر هم نازل شي مدنی سورتونه هغه ته ویل شي چې بعد الهجرت اند هجرت نه رستو نازل شوی اگر که د مدینه نه بهر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازل شوی د سورته یا مکی ده او یا مدنی ده فضیلت د دې صورت نبی علیہ الصلات والسلام یو سریه لګلې وا یو جماعت د مجاهدینو لګلو د جهاد د پاره دا غي یو امامو نو چې هغه به کله جمع ورکولا نو هر رکعت کې د سورته فاتحه پسې به یو سورته وي او بیا به آخر کې سورته اخلاص وي دا کار باغ کو بار مونږ کې هر رکعت کې چې کله واپس رالل نبی علیہ الصلات والسلام ته ملګرو دا خبره وکړه چې زمنګ د امام دا کار کو چې دا مسله څنګه ده نبی علیہ الصلات والسلام عملګرو ته ولوي د دنه تاسو کوي چې دول دا کار کو هر رکعت کې سورته اخلاص ولوي نو هغه ورته وی ویلی انها صفت الرحمن وانا احب ان اقراها دې کې دا الله رب العزت توحید او ادانیت بیان شوی دی او زما دا فقدا چې دا صورت علماء زما دې سره ډېر زیات مینه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله دا خبره غيو کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اخبروه ان الله يحبه تاسو دا خپل ملګری خبر کړئ چې د الله رب العزت د سرمینه ده چې د دې صورت سرمینه رل د الله رب العزت د سرمینه ده اوس دا صورت دام د قران کریم یو صورت دی او نور صورتونه هم د قران کریم صورتونه دي د دې صحابي د دې صورت سرمینه ولې وا مینه ور سره ځکوا چې دې صورت کې د الله رب العزت دعا دانیت مسله بیان شوې ده د توحید مسله په کې بیان شوې ده او دا مسله الله رب العزت ته ډېر زیات خوخه ده د دې وجنه ادا صحابي د دې صورت سره مینه وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ځکوي چې دا الله رب العزت هم تا سره مینه ده دارنګه د مسجد قباء یو امام انصاری صحابي هغه امامتي ورکولا نو په هر موس کې هر رکعت کې سورته فاتحه پسې به سورته اخلاص وي او بیا به ورپسې بل سورته وي مقتدیان ورته وي ودا ته څه کې سورته اخلاص هم وای بل سورته هم وای یا صرف سورته اخلاص وای بل سورته مو وای او یا بل صورت وایا صرف صورت اخلاص مو وایا نو هغه ورته وی وکستا صفخه دغه شان امامتی بدل در کوم او کوم خو هم نینو بل امام ځان لا وګوري لکه امام سره کوم بل څه شي نه کنه او د مقتدیانو د امام په هر کار کې کوي ټیمو شو ته پاسې نه نن لیټ را لې او نن د وخت را لې دا خبره یې ترې کوي نن باندې ټیمو ویل شو نن پټې مو ویل شو د امام اجز سره هم بل سني وې زمم دا صادر والا مزم بدر نزان لبل امام وګوري هغه صحابي ورته مې ځان لبل امام وګوري حدیث کې راځي چې هغه وی چې نه امامتي براله تر راکې ځکه ډېر تقوا والو د امام د پاره ضروریم دار چې هغه د علم والی د تقوا والی نو دا غي بل امام فقم نو نو راشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جرګه رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وستاره شاګرد په جګه کار کوي هر رکعات کې سورته اخلاص خامخاوي او بل سورته ور سره یو ځای کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راو غوښته هغه ته وی ته ولې دا کار کې هغه ورته وی وی دا الله رسول انی احبها زما د دې صورت سره مینا ده دې صورت سره زما ډیره زیاته مینا ده د دې وجه نه دا زهر رکعات کې وام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت سره ساده مینا ده وتا جنت تدن کوي بس دن کړي جنت ادخلک الجنه ته جنت ته دن کړي نه دا وتا جنت ته دن کوي د دې صورت سره مینا دا صحابي مینا ور دي سره او نبی رسول الله والسلام ورته د دې د امینه وتا جنت ته دن کوي او دا ولې د دې سره مینا وا تاسو مخ کې ماوي چې بده کې کومه مسله بیان شوه دا غي مسلې سره مینا وا او دا داسې صورت دی چې په دې کې تش خالص د الله رب العزت توحید بیانېږي بل مسله کې نشته دی کم وګد صورتونه چې دي نو باغې کې ډېرې مسلې بیانېږي د توحید مسله هم بیانېږي د رسالت مسله هم بیانېږي د اثبات د قیامت مسله هم بیانېږي دا اخیری سپارو صورتونه چې دي نو ځلې په کې دا چې یو یو مسله په کې بیانېږي اکثر اثبات د قیامت کېږي په دې صورت کې صرف د الله رب العزت د وعدانیت مسله بیانېږي د دې وجه دا غ صحابي د دې سره مینه وا تشمینه دا نه چې بس زما سره مینه ده عشق رسول په جان به قربان هي کنه د بریلیانو غمی نه ګیره برې ته دواړه خريلي مونږ او د سنشته او عاشق رسول نه ده دا عاشق رسول نه دی دا د پیغمبر دشمن دی نو دا هغه صحابي د دې صورت سره مینوا د الله رب العزت د توحید د وجنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت سره د امین دا غتا جنت ته دن کوي یو بل روایت کې عمر رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله وی دا سره جنت ته دن کیږي لا اله الا الله مشرکان هم وایي نه لا اله الا الله چې دا قیدی سره وي لا اله الا الله چې کوم سبق دی باغی باندې یقینه جوړ کړه چې حاجت روا معبود د مخلوقات حاجت روا د مخلوقات بغیر د الله نه بل څوک نشته دی چې دا قیدی جوړ کړه بیا کله مر په وخت کې لا اله الا الله وی که سبحان الله وی که الحمدلله وی که اللهم بالرفیق الاعلى وی عنوان کار څنګه یې خو چې عقیده توحید داغه نه عبارت وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی علیہ السلام سر مبارک زما په غیږ کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ته چت کړاوي اللهم بالرفیق الاعلى الله ما غد چت جمعه تبوزا او چې کو ته ښکته کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح پرواز کړو نو که عنوان هر قسمه چې عقیده توحید وي نو الله رب العزت به جنت ته بوزي یو ځل به قام قابوزي یا به دخول اولی وي ان چې څنګه دا انسان وفات شي الله رب العزت به جنت ته بوزي قیامت کې به الله رب العزت اول جنت ته بوزي او که نور ګناو نه کړی او الله رب العزت معاف نکي اول به جهنم ته ورشي د جهنم په اور باندې به سپای وشي الله به بیا معاف کی چې قیدر توحید ون الله رب العزت به بیا جنت ته بوزي نو دې صورت کې چې کومه مسله دا دا داسې مسله ده چې دا یو سړیم جهنم کې نه پریدي خامخای جنت ته بوزي دا الله رب العزت دې زمونږه دا مسله نصیب کړي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا صورت چا درځي 50 زلوي نو الله رب العزت سل زلوي نو الله رب العزت ورته د 50 تو کال ګناونه معاف کړي دا ول ورته معاف کړي دا ځکه ورته معاف کړي چې په دې صورت کې د الله رب العزت د وعدانیت مسله ده د دې وجه نور ته الله رب العزت معاف کړي نورم ډېر روایتونه لري دې صورت په فضیلت کې ابن کثیر رحم الله قرطبي اغي ذکر کړی ترجمه سورت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل تورتوا پیغمبره پدې کې اشاره د اثبات د رسالت ته چې زما پیغمبره ته زما په حق پیغمبري رښتینه پیغمبر زکه ستا په جواب باندې خلکو ته دا خبره کومه ما چې تا ته وی چې دا خبره دی ته وکا نو زکه چې ته زما پیغمبر قل هو الله احد هو ضمیر شان دی شان د خبر دا دی الله احد چې الله یک یو دی یا هو ضمیر هغه رب ته راځي دی چې کم د مشرکانو یا د يهودو په سوال کې ذکر هوا دا غرب چې دا تاسو ته پوس کوي الله احد الله دې کی یو دې نور ترکیبونه دي دلته هغه الله رب العزت یو دی یا خود دې دا معنی ده چې د الله رب العزت سره بل شریک نشته نه په د عادت د تعدد نه په کوي چې د الله رب العزت سره بل شریک نشته لري او یا دا مطلب دی چې د الله رب العزت بل نظیر نشته لیس کمثله شیء دا الله رب العزت په مثل باندې بل څه شی نشته لري هر پیر وای د مرید د الله خبري دا د شرک خبري دي دا خو تا د الله رب العزت لپاره مثلو ګرځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې یو سړی خبر او کړه به ماشاء الله وشئت سچ دا الله خو خشی او سچ ستا خو خشی اب کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل جعلتنی لله ندا تا خو دا الله رب العزت سره شریک ګرځولم دا مو آیا چې ماشاء الله وشئت بلکې دا وا چې تعالی الله رب العزت غواړي غب کیږي رسول خو ته اختیار نشته وای ام تس کلا او بذر فلا کاشف له الا هو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی فرمای کما مولی غون تا تکلیف د تضرر سوما نو بغیر د الله رب العزت نه داغه لري کون کې نشته معمولی دا نه در باندې راو کې جوم سرخو کې در باندې راو علما دا غي لري کون کې نشتره او د نبی عليه الصلاه والسلام د مرز وفات ابتدام د نبی عليه السلام د سرخو کې نشيوا بقیو تتل او نبی عليه الصلاه والسلام جنازه لا مسبقین جنازه وا ګرمي وا چې نبی عليه الصلاه والسلام واپس راته د نبی عليه الصلاه والسلام په سر مبارک باندې درد شو نبی عليه الصلاه والسلام چې کور ته راو رسید تبا د نبی عليه الصلاه والسلام زیات شوا تبا پیرا لړې رضیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه تبا زیاتې دا زیاتې دا دا غیله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات بیا شو نو یم سس کلاو بذر فلا کاشف له الا هو بغیر د الله رب العزت نه دا غیله ریکون کې څوک نشته لري دار توحید مسله دا قل هو الله احد یا نفذ انقسام او د تجزیدات هغه کتابونو مسلې دي نو قل هو الله احد او دا الله رب العزت چې تاسو دا غبار کې تاسو کوي قل هو الله احد دا الله رب العزت یې کیو دی چې دا تاسو د چا بار کې تاسو کوي دا الله رب العزت ترابل څوک شریک نشته اپا من یخلقو کما لا یخلق آیا هغه څوک چې هغه پیدا کول کوي اپ شان دا غچا دي چې پیدا کول نشي کوله الله رب العزت پیدا کول کول شي نور خلق پیدا کول نشي کوله کامبیا دي کاولیا دي کبیران دي کملنګان دي پیدا کول نشي کوله افمن يخلق کما لا يخلق فلا تذكرون الله وي تاسو پند علي سوچ نه کوي چې تا هغه خالق او غیر خالق دا برابر کړی دي دا غیر خالق لري د خالق صفات ور کړی دي بل چا ترا مدد شوای اپا ما یخلقو کم الله یخلق آیا غسوک چا پیدا کول کوي پشان دا غچا باندې چې هغه پیدا کول نشي کولای قل هو الله احد دا ورته وا چې الله رب العزت یې کیو دی دا الله رب العزت سره بل شریک نشته سورۃ بنی اسرائیل کې الله فرمایي درې څلوي تمایات کې کدا نور شریکان وې کنه نو دا الله رب العزت نه به حکومت بیا غست چې دا الله رب العزت نه بادشاہي یلو شریکان دا څه کوي او بادشاہان دا څه کوي کنه یو بل حکومتونه لري اوس هم یو لا قتل نه چې بل راز بیا وي دا ټولو کې داند لري شوی دا او دا به بیا کیږي هغه هغه لا بادشاہ شوی نه چې دوی وته عراق شي ځان لپته غویلا دلار شي سبیلا سمو دمخ کې عمران خان اسلام آباد کې ناس نو درې څلور میاشتې نو شریف ته چغې استوي راکوش راکوش راکوش موږ هم نه کورته ته ویل کوو پانه راکوزه اخر کې ورته مینت کې زه یو میاش لخ راکوش یو میا تاسو په اخبارو کې تلې خو یو میا اسلام را کوز نشو اذا لب تغو الى ذل عرش سبیلا الله وی قبل الا بل شریک وی نو بیا بده الله رب العزت تعالی لټوله چې دا الله نه را بادشاہي والو سبحانه وتعالى اما یقولون علوا کبیره پاک دی الله رب العزت د شریکان نه دا الله سره بل شریک نشته وتعالى ما یقولون علوا کبیره لوی دی الله رب العزت په لوی والو چت باندې دا الله رب العزت سره بل څوک شریک نشته علوا کبیره شریک دا الله رب العزت سره بل څوک نشته لري سورۃ انبیاء کې هم الله رب العزت ذکر کوي چې دا الله رب العزت سره بل څوک شریک نشته لري یوشتم آیات کې ذکر کړي او اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون آیا ونی ول دی الها د زمکه نه او یل شیرونه غیب قیامت کې پورته کوي الله دا دا الها هم پورته کوي قیامت کې دیم نشي پورته کولې زبم پورته کوما لو کان فی ما الهه الا الله لفسدتا کدی زمکه او اسمانونو کې دوه خدایان وي دا الله نه علاوه بل نور ابن نور الها وي لفسدتا نو د زمکه اسمانونو بروان شيو د نور خدایان وی چاله الله رب العزت اختیارات ورکړي دار صبر وان شي و او دا څه کوي بچایان ته یو یو ته کیس بدلی بل باندې بل بل تا یو په سرحد ته وړلې دی غنمه بل ویل ته بل دی شی ټول رواني کني دا سمروان ذکر چې داری صوبې جدا وزیر اعلی دی یو بادشاہ خو نه دی کړی لو کان فیما الیات الا الله لفسدتا الله وی قبل شریک ما سره ونه دا بروان شي و دار ته بروان شي و سبحان الله رب العرش پاک دی الله رب العرش چې رب د عرش دی اما یصفون دا غسنا چې دای څه بیانې د الله رب العزت بارکه چې الله رب العزت نیازولې نیولې دي شریکان نیولې دي الله رب العزت اختیارات ورکړي دار سرخو کی ذمہ وار دی او دا د شانو ذمہ وار دی دا د دنیا کو ذمہ وار دی مونږ په لخت دا خبره مشهوره ده وای تورډيري بابا د من دانی ذمہوار دی تاسو به ورېدلې دا خبره تورډيري بابا د من دانی ذمہوار دی ته مطلب تر من پورې دانه چې راو خطا غي خکول شي او د من نه خو د شو بیا به بل خو وي اګه تاسو مریض داسې ډېر زیات مریض ني نو هغه په سواړه هسپتال کې تاسو یې بوزي چې خطرناکي نو ډاکټر وته دا زمون کار نه دا په خاور ته وړي هغه به مې د من دانی عمر ذمہواری کو تر ډیری بابا غسته دا هغه نه زیات شي بیا بل بابا له بیا بل با الله کان فی مالیات الا الله لفسدتا الله ما سره شریک بل نشته د مسلمانانو د انسانانو حاجتونه پوره کول کې زیما بل څوک حاجتونه پوره کول کې نشته سورته مومنون کې الله رب العزت فرمایي یو نوی آیات کې متخذ الله من ولد وما كان معه من اله الله رب العزت بل دا الله رب العزت سره بل حاجت روا نشته متخذ الله من ولد الله نائب ندی ویلې چې اختیارات یې هغه تسپارلی دا څه څوک نشته چې اختیارات ورکړي وای زوی د جدا جدا علاقه جدا جدا پیران دی الله رب العزت هغه ته او غوسان دی او خودبان دی الله رب العزت ورته علاقه ذمہواری حواله کړی دا چې ته ور دې خلکو ذمہواری اجتونه پوره کې متخذ الله من ولد وما كان معه من اله دا الله رب العزت سره بل شریک نشته او که شریک وي ذل ذابا كل اله بما خلق هر اله به بیا ختم کړیو که یو د اسمان دی یو خدای وي زمکه د بل وي بیا به وینه چې زه ختمو ما ته به ګړو زما له هاذ نه کې زه اسمان ختمو بل به زه زمکه ختمو ما اذا لذاب كل اله بما خلق ولا على بعض ولا بعض یو بزان په بل باندې چتو یو بوي زغټ دایم بل بوي زغټ دایم مقابله بوا ودار څو روان شي وکور کې چې درونو جنگ شینوار روان نشي اکثر پس مکه جنگ شي آباد کړه کور وې دوه پټه به کې زما دي دا ولړوا شه دا تکي هر سرواني کې نه رواني ولا علا بعض ولا بعض سبحان الله عما يصفون پاک دی الله رب العزت دا غسنا يصفون چې دی بیان نه دی الله رب العزت بارکه نو دا الله رب العزت سره بل شریک نشته دا الله رب العزت سره بل صدر نشته سورته نساء کې الله رب العزت دو زیاده خبره ذکر کړي و الله رب العزت ذکر کوي ان الله لا یغفر اي یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله رب العزت بخنه نه کوي چې د الله رب العزت سره شرک وکړي شي و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء بخنه کوي داغه ته و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخنه کوي دا ګناه نو چې دې نه علاوه دي لمن یشاء د چا لپاره چې د الله رب العزت په غشي یو سل شپاړسم آیات کوي مخکې تیر شي دې صورت کې الله رب العزت وی ټول ګناو نه تباقم کو یو شرک درته نه معاف کوما چې زمانه علاوه دا جتونه پورا کون کې بل سو کو ګرځو د بعد ذمہوار د سرخوږي ذمہوار دی بل سو کو ګرځو درآمدت چې لایق دی بل سو کو ګرځو سو کوئی منګه اسی وته چې یا رسول الله عشقي عشقيان دي د دې عشقي کافر وام کله کله سره پېښه کېم کو پرتا ورسي ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا چا چې شرک وکړ الله رب العزت سره د گمراه شو په گمراه لري باندې داخنا چې چا نه غلطي شي شرک کړي د مرګ نه مخکې مخکې توبه وباسي نو الله رب العزت ورته غماف کوي التائب من الذنب کما لا ذنب له چا چې توبه وباسله د ګنا نه توبه وباسله حتا ایب من ذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې دي لکه چې دې سړی اډو د سره ګنا نه کړي نو قل هو الله احد تو ورته واجتنا پورا کون کې یو الله رب العزت ته قل هو الله احد ضرورتنا پورا کون کې یو الله رب العزت ته بل څوک ضرورتنا پورا کون کې نشته او دا مسله دوران درس تاسو ته بشوي چې حاجتونه پوره کول کې بغیر د الله رب العزت نه بل څوک نشته لري سورته انعام کې الله رب العزت د مشرکان او په منقط باندې عمرت رد کوي چې هغه د غیر الله د پاره کوم جوړ کړي وو هغه باندې الله رب العزت رد کوي چې دا د ځان نه جوړ کړی ما په دې باندې ما په دې باندې وای نه کړې دې ته ما په دې باندې حکم نه کړې باغی باندې عمرت کوي قل هو الله احد الله الصمد الله رب العزت ته سوامد سوامد چاته ویل شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مختلف معناګانی منقول دي یو معنی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوي سوامد چاته ویل شي الذي يسمد اليه الناس الذي يسمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم سوامد هغه ذات ته ویل شي چې ټول مخلوقات په خپل ضرورتونو مسائلو کې هغه د جړاو پر یاد کوي حوائجهم و مسائل مسائل پیژنې کنه خلک ډیر مسائل دی راته هغه ذات ته ویل شي چې پاجتونو کې په مسلو کې هغه ته جړاو فریاد کیږي زامته د جړاو د فریاد تا په سر زفریادی ورشم چاله او دا ضرورتونه پورا کون کې الله رب العزت ته مالی سوا قرعی بباب کهیلتن فلائن ردت فلائن ردتنی فای باب اقرعو زی اللہ رب العزت آستار دروازی در ٹنگولو نا علاوہ بل سیلے نشتے تا دروازې لراغلم تا دروازه ټنګو ما الله کته مې خپل دروازې نه واپس کې ولا ان ردتنی فای باب اقرا کته مې خپل دروازې نه واپس کې نو زبا کمې دروازې لبیا زما نو ضرورتونو په ټیم کې الله رب العزت تبارک مدد شوای نو اسوامد دغه یو هار پټ کړي وای هار پټ کړو چار علی ګل او زلزلې والا لکه سیلاب والا نو هغه خپل خزه لوړ نو اوس پکې هغه معلوماتو چې هغه کور ته وړو نو اوس وی ته نو واپس واغست دا زمونږ او تاسو وزیران دي او بادشاہان دي دا څه بادشاہ دی یو ورځ وزیر او بل ورځ چې دی هغه بیا غل ثابت شي او دا چغي سوري بازي وای مال اوټ راکې بل وای مال اوټ راکې اپ کې اوټ کا صحیح اقدار می وای پښت ټول بالا ته قتلی د وټونو برات کې دیوالونو باندې بره قتلی کته نه راکوزي یو ما په خواوې په دغه ځای خو سوپیا کې کې خو دی یا په تپاڼی ته په موږ ته تپاڼی و چې تاسو ته سوای آی په تپل ټولال ته قتلی مال راکې اپ کې ووټ کا صحیح حقدار ما ته یو کس وي ته په ټولو رات کې ما دې خپل په ټولو رات کې نه کوي کنه کوي ها زه مال غوړې دي نور لمور کوي مال راکې بل چاله مور کوي یو زیم په دې ټول کلی کې او بل چاله وټ غوړې ورنه کوي او خدمت ته ولاړې ما ادا مقبدر نه لړش او بیا بارمان کوي بشویر چې القرآن نه مولا ادی در لګوري وي د دنیا کار نه کوي مال راځي چې القرآن نه مولا به ذکر کول چې د بدعتيان او په خېټه لاس کې خود نو عوام کو پویدل نه وی وی دا پنځپیان دل دا دین تبا کې او تاسو پویږئ نه دا غي مور ضمیر به خېټه تراجه و ها د دې موي ګورې بیا بارمان کوي مکه وې دی دل نه کوي دا دغه او ارش په مونږ په خدا سي ها دلته موټونه وکنه نو د دروغ انجمن بار شپاو دته موږ د دروغ انجمن وی یو به ساتلو اوس په پلان کې پاسی او تاسو ولک مخاطب شي لک دروغ به وای نو په پاسی دغه به دروغ وای اوس بل پاسی اخر کې وغټ دروغجن چې هغه موټونو ته ولاړو نو هغه په پاسی دغه به زبدا کوم اسمان را کوزم از مکه خېجوم او تاړي به واله شو او ټوله به خواندل نو ما ملګرو ته مې راول هغه به مخیره کې وخاندل ما تاسو کوی دا دی ولې خاندي وینا ما دا دې ځکه خاندي چې داسې سادهګان مې مونږ تیری زه دروغ مده خوشحالي نو الله الصمد داغه بادشاہي کامل دا صمد ذات ته صمد ذات ته الله الصمد بادشاہي داغه کامل دا دا څنګه چې یو سور زو بادشاہي دا الله رب العزت بادشاہي په دنیا کې هم دا آخرت کې هم دا قیامت کې الله رب العزت اعلان کوي لمن الملک اليوم نن د چا بادشاہي دا بادشاہانو به ټول سرونه ښکته کړي الله وایي د چا بادشاہي دا تا فیز نازمم زې مې نه او مزین پیما او د خلکو نبی انتقامونه علي او استاد د بونیر نه چې ده صحابه تبادله رسوابان لاور تبادله او ګورم به انتقامونه وسمنګالو لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم د چا بادشاہي ده ټول خلق بغلی الله بو لله الواحد القهار نن یواز زما بادشاہي ده بل چا بادشاہي نشته الله الصمد صمد غزاد ویل شي بل معنی کې مفسرین صمد چاته ویل شي الذي لا ياكل ولا يشرب وليس له جوف هغه ذات ته ویل شي چې خوراک نه کوي سکاک نه کوي او خوراک او سکاک ته هغه محتاج هم نه لري دا هغه زمونږ په استاد بشانته کېټه نشته خوراک او سکاک ته محتاج نشته نو غواله کروجی ډیر وګديري وې دا کال عمر راز دا او سړې پکې وګي کی خېټه روي دا جانم مډه کول غواړي کنه او شوګر والا کوئی ډوډۍ را غورځي کی نظم درنوي مرم والذي لا ياكل ولا يشرب وليس له جوفنا دا الله رب العزت خوراک او اسکاک ته محتاج نه دی و یطعم ولا یطعم الله رب العزت خلق له ډوډۍ ورکی الله د چا ډوډۍ ته محتاج نه دی نو دا سه ذات چې خوراک او اسکاک ته محتاج نه دی ولې خوراک او اسکاک ته چې څوک محتاج نو هغه ډیر اجت مندي ډیر کمزوري کمزوري کني چې وی خوري نو بیا با تزاجت لوم دي کنه بیا وای در کوی لیټرین شیټرینی کې نه یې کنه بیا ومنډه وای ها نو باغې کې انسان محتاج دی باغې کې انسان محتاج دی عیسی علیه السلام او داغه د مور عاجزی چې الله رب العزت ذکر کوي نو الله رب العزت ذکر کوي کانا یا کولان الطعام دې دواړو به ډوډۍ خوړانو چې دا دواړو ډوډۍ خوري نو دای څنګه الہ کې دي شي الله الصمد الله رب العزت ډوډۍ ته محتاج نه دی الله رب العزت وبو ته محتاج نه دی او پروژه کې وو جبه مې لوړ شو لرګې شو او چکړه سا شو خبرې نشم کولې او بو ته محتاج یو نو بیا داغي خارجولو ته محتاج یو انسان تکبر کوي ډیر زیات کنه خدا چې د لیټرین نه راوځي نو تکبر کوي هلته تکبر نه کوي ها هلته خو ناس دی ناس دی ناس دی چې څو وخت به فارغېږم چې بیا راوځي مې پټان زه پښتوني مې ته خبره نواب امام مالک ما او ما ته والله ګاډي ولار دي نو د خپل اجازه ته دینه قتل مدخل کې او روایت ذکر کړل چې ساړې کلا قضایت تکینی یو پرشتہ الله مقرر کړی دا په دې سټ ولا زور کوي انظر کته وګوره ما ذا یخرج منکا دا تا نسوز یو بیا چې باروزین بیا ته تکبر کې تکبر دې بیا جوړ کړ دې الله الصمد دا الله رب العزت دا عاجزای نشته دا د انسان عاجزای دی حیوانات هم خوراک کوي او هغه خارجي دا غي ملا ته پیری غوګونه دي سترګې دي په انسان الله رب العزت دا غنه چې ممتاز کړي دین په عقل باندې ممتاز کړي خبرې کولې شي په دې باندې ممتاز کړي نور هغه انسانم اوس به زوام خو مليان کوئی حیوان دی نو حیوان ناطق دی دا هغه نور حیوان باقی یو څه حیوان ساحلی نو چې دا انسان د خپل عقل نه کار والی خپل الله په جنې خپل رب په جنې دا انسان کامل دی ګینه چې کله د عقل نه کار وانه غست توحید په کرانغه نو الله رب العزت بیا فرمای انهم الا کل انعام بل هم ازل الله وی د زناورو نه د خرو نوم لاندې د زناورو په شان دي بل هم ازل بلکې د زناورو نوم لاندې دي چې د الله رب العزت وحدانیت او نمانه توحید او نمانه الله وی د زناورو نوم لاندې دي یا کولون کما تاکل الانعام دا کافران او مشرکان دا سي خوراک کوي لکه زناور چې خوراک کوي زناور خوراک کوي خپل پردې نه پیژني دیم دغه شانتی لګیای زناور خوراک کوي د اختر پر ځوانې زنانا د وخت ورته ورډو کې بوتاو کې بیا به بوزو هغه په کې سټ داسې وای غوي او خره مې ورډه را تکړه د خدای انجام نه نه خبر چې رستو په چاړه کې خودي شي کافر مشرک چې د الله رب العزت وحدانیت نه مني هغه د الله رب العزت رزق خوري خو د خپل انجام نه خبر نه دی چې اخر انجام مې د جهنم دی نو الله الصمد صمد د غزاد ته وی ځنې علما تفسیر کوي صمد چاته ویل شي الذي لم يلد ولم يولد صمد غزاد ته ویل شي چې نه څوک زوګول دي او نه چاره دی ګول شي دي دا رسو یا داغه د پاره تفسیر دی ابن کثیر رحم الله ذکر کوي چې دا تفسیر دی الله الصمد لم یلد نه الله څوک زی ګولې دي ولم یولد نه الله رچانه زی ګولې شوی دي نه الله نه څوک پیدا دي نه الله رچانه پیدا دي او په دې کې د يهودو او د مشرکانو د سوال جواب مشو هغه وین تب لنا ربک د خپل رب نه صبر ته بیان کا نو الله یلم یلد ولم یولد زمال وادم نشته او زوم د چانه پیدا نیما نسب تاسو الله ای زمانه سب نشته لم یلد فی سایان باندې رد شاغوی عیسی عیسی علیہ الصلات والسلام چې ابن الله دی عیسی ابن الله باغی باندې رد شو لم یلد په يهود باندې رد شو چې هغه وی زیر ابن الله نو الله وی لم یلد زمانه سو پیدا نه دی ما سو زیګول نه دی په مشرکانو د مکی باندې رد شو هغه وی الملائکه ونات الله ملائکی چې دی نعوذ بالله دا د الله لونه دي او الله پیرانو کروا د کړه دین لم یلد الله رب العزت سوګ دی ګول نه دي دا الله الواد نشته مذکر هم نشته مؤنث هم نشته د ولد اطلاق په مذکر او مؤنث دواړو باندې کیږي لم یلد ولم یولد او نه الله د چانه پیدا دی مقصود خو دغه جمله وا لم یلد ځکه مشرکان وی چې د الله رب العزت نونه دي او عیسایان وی ابن الله يهود وی زیر ابن الله مقصود لم یلد خدا لم یولد ور سره وی ولم یولد او دا ور سره وی دا ور سره وي د پار د تکمیل او دا لم یلد په مقدم کو اگر چې اول انسان د بل نه پیدا کیږي روستو بیا دا غبچ کیږي خدا لم یلد په مقدم کو دا د دیو جن مقدم کو چې مقصودی خبر هم دک کړه چې هغه ما ده الله رب العزت د والد قائلو نو دا خبره مخکې ذکر کړه لم یلد ولم یولد او نه الله رب العزت د چا نه پیدا کړی شوی دی زی ګول شوی دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او نشتره په مثل د الله رب العزت باندې یو تن ولم یکن له کفوا احد دا خبره قل هو الله احد کې ذکر کړه دا حد په عموم کې دا خبر را لما تاسو وی چې دا حد دا مانوم د چې نذیر او مثلی نشتره بدلته په تسریع وکړه زګدا مسله اهم مسله وانه بیا په تسریع وکړه یعنی په زمن او په په عموم د احد کې دا ذکر شوی و او بل دا چې دا مسله ډیره اوچته مسله ده نه په مثل د الله نه په شریک د الله نو د دې وجنه الله رب العزت اخر کې بیا ذکر کړه ولم یکل له کفوا احد احد سم د کان کفوان خبر او کف جره دا مثل او نذیر ته ویل شي زماشری رحم الله ذکر کوي چې یا خو مراد د دین هغه تکافو په نکاح مراد دی چې د الله رب العزت مثل نشته لري نو الله رب العزت به بچی څنګه پیدا شي ځکه سړی چې واده کوي نو کوف کې کوي د الله رب العزت کوف نشته لري لکه الله رب العزت ذکر کوي ان یکون له ولد ولم یل ولم تکن له صاحبہ دا الله به بچی څنګه پیدا شي د الله رب العزت بیبي نشته نو بچی به د الله رب العزت د کم ځای راشي واوله معنی ډیره قریبه ده علما کرام ذکر کوي نور مفسرین ذکر کوي دا الله رب العزت شریک نشته په دې صورت کې دا مسله بیان کړه چې دا الله رب العزت سره بل شریک نشته لري الله رب العزت ولد نه دی نیولې نائب نه دی نیولې دا الله رب العزت حقيقي ولد هم نشته نائب هم نشته یو تولید الولد دی چې بچي پیدا کول زیګول اول اتخاذ الولد دی چې ځان د پاره نائب نیول دا دواړه د الله رب العزت د پاره نشته نائب ته خلق محتاج چې یاره زنیم دی به زما په ځای باندې کار کوي الله رب العزت وی زما نائب نشته ولی زما چاته ضرورت نشته وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی دا خلق وی چې الله نائبان نیولې دی پاک دی الله د نائبانو نه هو الغنی او دا الله بے پروا دی الله وی زما چاته ضرورتونه نشته زغفل کار په خپل باندې کولې شم هو الغنی والله وی زما بنائبان څنګه شي بل دا چې ولادت د الله رب العزت ذکر نشته لري چې ولادت کیږي نو ال چې صاحب وي بي بي او الله رب العزت ذکر کوي ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه زما بي بي نشته نو زما به ولادت د کم ځای نه پیدا شي زما ولادت د کم ځای نه پیدا شي زما بي بي نشته نو ولادت به مې کم ځای نه پیدا شي ولم يكن له كفوا احد اختیارات الله رب العزت د ځان سره ساتلي دي چاله الله رب العزت اختیارات نه دي ورکړي او کاغه پیر دی که فقیر دی کار کس میں انسان دے کہ نبی دے نو اللہ رب العزت ته محتاج دے سورۃ طه کې الله رب العزت ذکر کوي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلق تاسو ټول محتاجی الله رب العزت ته والله هو الغنی الحمید الله دې بے پروا او استایل شوی ذات ته والله هو الغنی الحمید بے پروا او سائل شوی ذات الله رب العزت دی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله کبا چایان دین الله رب العزت ته محتاج دی کته چای سر خو کولې گاډي دی ډاکټر وته ولاړ یغې څنګه محتاج دی دی ګولو خوراک ته محتاج نه دي په ډوډۍ خوراک کې الله ته محتاج دي د الله رزق ته محتاج دي قضاجت کې الله رب العزت ته محتاج دي یونس علیه الصلاۃ والسلام تر د ځان د خلاصولو اختیارات نشته لري ایوب علیه السلام دا تل سکال بیمار دی وای انی مسنی الذر و انت ارحم الراحمین الله ز بیمار شوی مو ته رحم کون کې په ما رحم کې الله ما په رحم وکړه جوړ می کو بچی می ولا بیا ورکړه بچی او پاتشیو نو انبیای کرام هم الله تعالی مدد شوی دي دا ډیر اهم صورتونه دي ښا او دا ډیر زیات په کار راځي ډیر په کار راځي دنیا کې هم تاسو په کار راځي دته معوذتین وی پناه ورکون کی صورتونه دار قسمه شر نه پناه ورکون کی دي دار کې د شیطان د شر نه پناه ورکون کی دي او د نور مخلوقات د شر نه پناه ورکون کی دي معوذتین وته وی تعویذم پناه ته ویل شي پناه غختل اعوذ معنا پنا غفتل قل اعوذ برب الفلق دارنګ استعاذم دغه ته ویل شي پنا غفتل نو تعویذ چره تعویذ دم درود جائز جائز دي او ناجائز ناجائز دي سبه کې جائز دي او سبه کې ناجائز دي ماشوم جاړي دم پیاچې نو ټیک ده یو سړی بیمار شوی دم پیاچې نو جائز ده ګوره د ځنې تعویذګرو کار ونه کوي هغه ار چاته وي پتا چل شو ډاکټر لمزه غوري وي ښا ډاکټر لمزه بس دم بدر باندې واچو خکې وډا ډاکټر لمزه هر شي په دم نه خکې دا یاد وساتئ دم هم علاج دی روحاني علاج او دوايي هم علاج دی جسماني علاج دی ځنې بیمارای داسې دي چې هغه په دم درود باندې خکېږي زر لکه مارو چی چی لړم چی چی که تاسو خیالي چې دم پیوا چی نو زر هغه زهر راکوشي اوس که ډاکټر لږ یا ډراپونه د توخې جوړ نه خو بدل خېټه کې زهر واغږي بیا بچي او باسي او وینه کې بدل لزار پار کې نه په ډراپونه زر نه کیږي په دم درود باندې ډیر خکېږي درد درې په سر باندې نو داغه په دم باندې خکېږي او د ګولای د سرخو کې ګولای او پر پاغي باندې خکېږي په دواړو باندې خکېږي اوس یو سړی کینسر دی ته په دمونه اچي نو یا بخشي یا بخنشي ځنی سيزونو کې دم ښه کار کوي او ځنی سيزونو کې دوايي ښه کار کوي نو دم درو دا جایز دی خو چې کم جایز دی هغه جایز دی خنا جایز نه د یارانو تعویذونه کوي ځنی په کې دې ته کار وی لاله کارو جینه کوله تعویذونه کوي خدای دې غرق کچ غرق شي دا قران دې دل راغله بلې خو سړی کافر کیږي کافر کیږي اکثر دا دی ګوره ښا دا کسبی چې ګوره دغه یادو ما څه تعویز ماویز دیو کا اوس ناروا نه دی اذن به کې سوټه بوټه موزه او داس نه کې جمعه ته شاکړ جمعه ته تاڼخ کوي او هغه تعویز نه کوي او ګوره داسې خبرې کوي وای دا الله کلام خو باندې کړه دا الله کلام حق دی ما ته یو کس وی دا الله کلام حق دی نو ما دا الله کلام حق دی ته په رامي چوبونه کې خلکو له یارانه جوړې مټي دی په بوزي خلکو پسې دا الله رب العزت کتاب د دې لپاره را لېګلو چې د دې الکانو رجینه کو یارانه جوړوا دې لپاره خو الله رب العزت نور را لېګلې نو او بل دا چې د دوای د دم درود د تعویز مثالومه دا د دوای دی نو سړی چې ټوخیږي او بوتل راړي چې کله جوړ شي کنه بیا بوتل لړکی کنه لړکه وي یا تابوی دی لاره کوي او که جوړ پی نشوم نو زوی ته وی بل بوتل راړه دی پړو تاثرونه کلری کی کنه د تعویذم دغه شان مثال لې که په جوړ شوی نو او ملرکا اګه په جوړ نشوی نو ملرکا په دوايي سره جوړ نشي بل ډاکټر لویازي کني دي نو دا نه چې تا مشر پارام بیره دی غاړه تا چوری بل لا تعویذار سره خوګي دی او دا د زیړی دی او دا د پاندو خوګي دی او دا چې ماشوم نه جاړي نو هغه اکثر دا زنانه ماشوم لا پیدا شوی نه لار پیدا شي بیا ما سپخین د عمل ډوي مولا په سیلو استاجی تعویز ولا وکا سله ولا تعویز خلا د نظر شوی نه په کېټه دړ نه راغلی نوې تعویز ولا خدای وي د پولیو قطری دي د مخ کې نه ور کوي الکه رات په نو کوم ورسنې تاسو را پسې دا وته کوي خو ما ته چای پولیو سم لوټه وته وراړوي چې خشي تاسو کی باندې سکی لوټه خاله نو منګه دا خو علاج دی په دې باندې ډاکټران کوي چې ډاکټران وایي صحیح دی ورکوي خو سه دغه خبره پکې ضمنن ده هغه له رجوع کو نو چې تعویز باندې خش ویل لري کنه هم بیره چا پکې غټه چې دی هغه تارون لور کړی تور تارون لا هغه به مټو ته چولیا لکان اکثر دا کوي چا به غاړه ته غټه به تار لور کړی هغه به چولی دا څه کې دا خو د هندوانو د شیعاګانو رواج نو په دې باندې دی دا پیښه دوره بدلږي چا و نری غو ته کې ټیر دی ځای ته ځوان کړي ها او څوک چې کم دی نو تعویذونو کسب شروع کړو دا چې دکان کې کې خدا کنه بس برکات پرې دې میلو کې خرڅيږي مونږ په لخرڅي تاسو ولوي کنه چاپ کړي ها خرڅي په دې باندې برکات راځي برکات په قران عملو کنه بیا ارته کې باندې برکت تنخواه کې باندې برکتي رزق غنم او جوار کې باندې برکتي بچو کې باندې برکتي وخت کې باندې برکتي اذان له وګړه موضوع ده قل اعوذ برب الفلق د دې دوه صورتونو فضیلت او شان نزول مختصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی صحابي ته فرمایي الم ترى آیاتنا دا غایتونه نګوري انزلت هذه الليله چې بیګاش په نازل کړي شوې دي لم یرا مثلهن قطو چې داغه پشان آیاتونه لا نه دي لیدل شوی هغه آیاتونه کوم دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس درې پشان آیاتونه لانی دلی دلی شوی ډیر زبردست ډیر اوچت آیاتونه نازل شوی دی دارنګ نبی علیہ السلام عقبہ ابن عامر ته وی دغه مخکوم خبر عقبہ ابن عامر ته کړی و رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې دا دوه سورتونه دا هر مونږ پسې وایا او دا د پناه سورتونه دي دا هر قسم شر نه به الله رب العزت حفاظت کوي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابي ته فرمایي د دې سورۃ مبارک الا اعلمک ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن دا تدری سورتونه داسې نه خېما چې نه په تورات کې نه په زبور کې نه په انجیل کې او نه په فرقان کې قران مجید کې دې په شان نازل کړي شوی دي هغه کوم سورتونه لري درې اخیری سورتونه سورته اخلاص سورته فلق او سورته ناس دا درې سورتونه د دې په شان سورتونه نشته لري نه په تورات کې نه په زبور کې نه په انجیل کې نه په قران کې دا سي سورتونه شته دا ډېر د فضیلت والا سورتونه لري دا قسمه فضیلت د سورته فاتحه بارک هم راغله دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت فرمایو ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ الا علمک سورتن لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها تا ته دا یو صورت نه کېما چې داغه پشان نه په تورات کې راغلي نه په زبور کې راغلي نه په انجیل کې راغلي نه په قران کې راغلي چې هغه سورته فاتحه د الحمدلله رب العالمین علماء کرام ذکر کوي چې سورته فاتحه بارکه چې دا روایت راغلي دا په اعتبار د جامعیت باندې راغلی دی او د درې اخیری صورتونو بارک چې راغلی دی دا په اعتبار د استعاذه باندې راغلی دی په اعتبار د استعاذه باندې راغلی دی نو دا صورتونه ویل پکار دي هر مونږ پسې ویل پکار دي درې ځله او ما سوتن چې ودی کېږي نو ویل پکار دي دار څه د شر نه دی الله رب العزت بچ کی شان نزول د دوو صورتونو هغه دا چې نبی عليه الصلاه والسلام باندې جادو کړی شو لبید ابن عاصم يهودي او منافق او دا غلونو په نبی عليه الصلاه والسلام باندې جادو کړو نبی یو الکو د نبی عليه الصلاه والسلام خدمت وکړو هغه دوکه کو وې د نبی عليه السلام د منګه دی غاخي د نبی عليه الصلاه والسلام د سر وختراله راړه شپږ میاشتې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د جادو اثرو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام باندې دا اثر شیو چې ډېر ځله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار کړو خدا سي به محسوس کوله چې ما نه دې کړې ډېر ځله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار نو کړي او نبی علیہ السلام به دا سي محسوس کوله چې ما کړې دې د نبی علیہ السلام په بدن مبارک باندې دا اثر کړې شیو وه ته نقصان نور رسیدلې وای هغه محفوظ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا اثر شیو بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام شپږ میاشتې پس وی چې عائشہ زماغه تکلیف الله رب العزت ختم کا وې څنګه وې د شپې دوه پرشتي را لې په خوب کې مالا یو می سر تکې نه توبل خپوتا د سر والا غښپو والا ته وی چې د انسان لته چل شوی دی هغه وته توبه په د باندې جادو کړی شوی دی وی چا په جادو کړی دی وی لبید ابن عاصم يهودي په جادو کړی دی وی پس کې جادو کړی دی د منګز په غاخو کې او د په سر وختو کې د سر وخت چاله ول کول نه پکار په خوا وخزو را غول کړل دیوال سوري کې به کې خدل داسې وو کنو اوس خزي خرسي تاسو چې دلته ویه کوي په لارو کې ګرځین چا به در باندې جادو کړی بیا وته کې جادوګر خدا سي کوي از یو کیسه ده پکې ار زمونږ یو مشر عالم هغه کوله وی دا اکثر دا دا جادوګر ګرځي او دا ملنګان ملنګان وای خیر راوړي نو هغه چتا جینا خزه هم اکثر چې پړدا ټول او چته کی چې خیر ورکي نو په یو بل به نظر غرزیدلې نو دایته اشاره مشاره به یو بل تکړی مسکان به یو بل تکړی نو هغه ور کر بیا ماشولېګو ماشوم یې ولېګو ای ورشه دې زنانه ته وای چې د سر وخته دی راکنه واړه پس کوي هغه وته وی چې د سر وخته راکنه هغه خزه هم ځنه هغه مست غونتی هغه کرا کټای وند هغه د لکاینه وخته کټ کړلای ولا ورکړه ها ولا ورکړلو چې ورکړلو دې مقبره ته تللې جادو کوي چې جادو کوي جادو کړي چې دا خزه ما پسې راځي دا خزه خاون کور ته راغې دې کټای تر په کړي ټوپونه وای ټوپونه وای نو دې دې خزه ته دا څه چل یو ته دا پرې ده بس پرې چې دا کوي وای خو پوهه وا اخر کې هغه دوره تر په شروع کړ چې موګه ولړ ومنډه کړه بار کوته سړی ته ورځه ورپسې ورځه ورپسې منډه والو لاړ مقبره ته هغه جادوګر پسې هغه ته کې جادو کوي اکاټای ورپسې ورمنډه کړ دې پوه شي چې دا خورال د کاټای وختره کړ نظر په کې داسي دا جادو چې اکثر کوي بیا په کاټای باندې پیخي پرې پوهیږي دا موبایل والو اکثر په کاټای باندې پیخي جنې او سر په موبایل یارانه کوي خبره او تپاسته پاسته او نیازبینی نیازبینی جوړې کې جوړې کې دی وای کده قوم دغه د هوره می صحیح کړی د خو چې کم ځای وای نو دې په کور کې ناشتي ها یا چې د پټو کې تماکو کې ګوټ کوي یا غنمو پټي کې ګرځي یا د شړشمو او هغه چې په کور کې ناشتي راو زره ټانګواړې ترازا هر ډاټنو چې لړ شي اچي وی ویني نو هغه ته کتوري خدای پاک ماته وی چاوي نو دیم ځانو شرمې پلار وته دې کور ته باندې راځي او جینام ځانو شرمې بیا د کشانتی نو اکثر د موبایل او د یارانو والا چین هغه بیا د کشانتی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ولېګل او هغه ارته راو باسل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاج مبارک هغه برابر شو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې د سړی ته سوونه نبی علیہ السلام او ته عائشه مال الله شفا را کړو زر ذات لپاره د چانه انتقامونه نه علمه د چانه انتقامونه نه علمه ځنه روایتونه کې راځي چې صحابه ورته ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جوړ کړل دا یولس آیاتونه لري د دوه سوراتونو کې یو یو آیات به وی یو یو غټه به پرانیستا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاج مبارک هغه برابرې ده دا دوه سوراتونه د جادو علاجوم دي ښا ځان وای هر مصفسي د پیری پلار درته څه نشي ویلې ښا جادو در باندې بالکل اثر نشي کولای ځنې خلک مونږ ته وایي د جادو دم کم دی نو مونږ ورته د اخیری صورتونه یار وای نور به داسې سني هغه په دې باندې یقین نه نو دا وایي کنه تا باندې جادو بالکل اثر نه کوي پیری به در لخواله نه راځي چې ما سوتنو د کیږي بس دا ساقل عشوه بس چوکیداران درته ودرېدل بزان باندې وایا چې تر کومه پورې لاس رسی مخامخ لاس راکاګه په بدن باندې په لاس یې شوب کا نبی علیہ السلام به هر بیماری کې وي ماسختن بچو د کېده وی به عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي مرز وفات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشو ویلې نو ما دا هغه په لاس باندې شوب کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدن میراث کل رجاء برکتها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاسونو د برکت د وجنه دا نبی علیہ السلام اخیری مرض وفات کې هم دا ویل دي نو دا په ځان باندې ویل پکاري قل اعوذ برب الفلق و فنا غالم پر رب داشلون کی باندې فلق ست ویل شي فلق نه سم مراد دی نو فلق وشلول ته ویل شي فلق مراد مخلوق باندې یا تن مراد سبا دی فالق الاصباح الله رب العزت سره چې تورې تیارې وشلې او رون سبا په کراو باسي الله رب العزت زمونږ د دې ملک د تیارې ختمه کې د دې ملک د تیارې ختمه کې او د اسلام سبب کې راوخیږي الله رب العزت زمونږ د زړونو د تیارې ختمه کې او د خپل دین اسلام اغرنا پکې راولي د سنت وغرنا پکې راولي قل اعوذ برب الفلق یا فلق نه مراد د فلق نه مراد ارغه شی دی چې الله رب العزت چوي لکه دانا الله رب العزت چوي د کجوري اډو کې او بل اډو کې الله رب العزت چوي فالق الاصباح الله رب یا فالق الحب والنوا الله وی دانا وډو کې ز چوما نو زما په نوم باندې پناه غواړه فالق الحب والنوا یا فلق نه مراد ارغه شی دی چې الله رب العزت چوي لکه ما دانا شو اډو کې شو دارنګ زمکه الله رب العزت چې داغه نه تیغ راوځي زمکه ته پسته کی کنه تیغ په الله رب العزت راو باسي دارنګ غرونه الله رب العزت شلې داغه نه وبراو باسي داغه نه الله رب العزت وبراو باسي دارنګ وریز الله رب العزت شلې داغه نه ساس کې راوځي فترل وقت یخرج من خلالی د میان زور یز نه ساس کې راوځي د مور رحم الله رب العزت کولاو کی ماشوم تی الله رب العزت راو باسی قل اعوذ برب الفلق سو کوئی دا یو کم دم د جهنم کې من شر ما خلق عثمانه تغوک کې دی ما تاسو ته دا ډیر قیمتي صورتونه لري ابن قیم رحم الله ذکر کوي چې خوراک او اسکاک ته خلق دومره محتاج نه دي لکه دې صورتونو ته چې محتاج دي خوراک او اسکاک تار غرمه ماقام مونږ کو پابندای سره کنه هغه ته دومره محتاج نه لکه دې صورتونو ته چې محتاج دي دا پابندای سره ویل پکار دي دا اغستلو ته دومره محتاج نه دي چې څومره دي صورتونو ته محتاج دي فنا غواړم الله من شر ما خلق د شر دا غنه چې الله پیدا کړی دي الله تا چې څوم پیدا کړی دا غي د شر نه میوساته ګوره دا دعا شو الله به دې دار شي د شر نه ساتي د مار د شر نه میوساته د لړم د شر نه میوساته الله به دې حفاظت کوي الله رب العزت د مخلوقات د شر نه میوساته د ظالمانو حاکمانو د شر نه میوساته دا په ځان باندې وایا الله رب العزت بری حفاظت کوي د پولیس والا د شر نه خدای او ساته اذن چې بے ځای کیسونه را باندې جوړی من شر ما خلق د ډاکټرانو د شر نه او ساته اذن چې بے ځای را ته اپریشن لیکي من شر ما خلق بے ځای خلق وهمیان کوي دو قسمه خلکو خلق په وهم کې اخته کړل یو ډاکټرانو کبه پکیومی اله وی شکر ته وی راو رسې دې څنګه دا تاسو راهي شوګر دې دا بلډ پريشر تاسو رګ د سر رګونه دی وای نشلې دل دا سور او چته ته ویاله شابه تمله وې دې داخل کړي ولې 1500 روپیا ته د کټلې بیا انور دوايانو کیومي اره خپل پیسو مالي نو بل شي پیسي پکې یو مریض کله سمله وي شابه او یو مریض څوک درې ځان د متاثرین چې راغلی نو ما ته رښتې ټلیفون کوي یار موږ ته هسپتال نه مراد منه نه معلوم موږ تر ورشه چې څنګه لړم ا ډاکټر راوته نو ما ته یې سوره پیسې براکې په خېټه یې داړو نو ما رسې شي بیا پرېشن بول کو نو ما ته خو یو لګو را کنه وګوره چې د دل چل څه دی نه بس دا موږ ته پته وي دا موږ ته پته دی پنده سایډ دی بس تملوي پیسې واغستې نو دک شانتي اسې به روغ موټ سړی راو پرځي نو الله رب او بل قسم وهمیان سوق دي چې خلک به وهم کې اخته کړل دا دا تعویزګر مولیان نه دي تعویزګر مولیان دای خلک وهم اخته کړل خزه ولور شو ګوروي شکر دی تبا کې دي شکر چې راو رسې دي او هغه وې داسې دی بدن کې مستانی وي اټول رس پرته ما ادم می په بدن کې ني ها زړه می دوړيږي وې دا تا باندې چا څه کړی دي کنه تا باندې وې چا څه کړی دی اړه می تنگ تنګي ډوړې خود تنګي خاونې زودي ته دلې پینځه کال شو یا راځي نه راته کې په پردي کور کې چنات دی قل اعوذ برب الفن دی وته قبشه نو خواخي ولا ورشي نو هغه وې داړه می تنګي نو خواخي ته وي تاسو کر سو دا سشته وي ابجد کې دی ا وي دې کشری لمه چې کړی دا کما کنه دا وی لګا داسې ګرځي را ګرځي وې ما خو د توی چې څوک در کرشته تبا کولې وې شکر دې چې رالې ناغه له تعویز کی چې وی کی ناغه وډین پیاله کی کی دي دری کی کی دي ناغه خزو کې خوا قلم لک کمی کنه چې ان ګوري جوړي سنډي اختر لن وغه تعویز وی روکا شم دا چا کړی دی را باندې نو اکی مولا لې راړي چې هغه وګوري وای دا خو تباکو لري تعویز ولا کړی دغه بکلی کو یو مولا تعویز ګرنو بل څه کو نه هندستان ته ورپسې خلک نه دي مال یو زنانه کور ته تعویز راړ وی تو ګره دی کی سکړی دی ما دا تاسو کور کې چا بکړی په مولا باندې نو کور کې زنانه راغونډه کوي دا چا کړی اک کی مولا له وړه وای دا سړي کې لیکلی دي ته خبرم اخو ذکر خې مرخ را کړی د موبایل کوډ د پاغي باندې خو به دا غنه بل څوک نه پوي دا خو اه د چا موبایلی په کوډ باندې هغه پوي بل څوک پاغي باندې نه پوي نو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق نو دا خلق خلق وهمیان کړل من شر ما خلق د شر دا غنه چې الله رب العزت پیدا کړی دی دارنګي ټول پکې ناکار مولا د شر نه میو ساته د مبتدع مولا د شر نه میو ساته بیزار اتوی پلار د مرده سانډا ورپسې حلال کشابه سانډا والاله او خیرات بکې شل دیګونه وپخې سپوږمۍ ته اشاره وکړه یا عائشه تو استعیذی بالله من شر هذا فانه الغاسق اذا وقب د دې سپوږمۍ د شر نه ځان ساته پناه غواړه دا غ قران کې چې الله وی من شر غاسق اذا وقب چې سپوږمۍ کله تندرو نیوی یا پریوزی یا مراد تنن ور دی ومن شر غاسق اذا وقب چې نور کله پریوزی تیار شي نو ډاکوان راوځي ماران لړمانان راوځي الله دا غي د شر نه مې وساته یا مراد تینا رز دا من شر غاسقین د شر د تیاری نا کله چې دا د شر دا غرض نا کله چې دا رز لاړ شي او تیار راشي الله دا غي د شر نه مې وساته ومن شر غاسقین اذا وقب و معنی تقریبا علما کرام کوي ومن شر غاسقین او د شر د تیاری نا اذا وقب کله چې هغه خورشي الله دا غي د شر نه مې وساته ومن شر النساء النفاسات یا مراد تن سړیو خزی ډیری دی نو بیا بداس چې من شر النفوس النفاسات یا من شر الجماعات النفاسات هغه خلقنا الله که سړی دی او که خزی دی خو چې غټو کې کوکی وای نو الله دا غي د شر نه میو ساته جادو را باندې کوي الله دا غي د شر نه میو ساته او د شر نه مراد یا چې دی هغه جادو دی او یا مراد د دی هغه دوکه ده زنانه اکثر جینکا چې الکان دوکه کوي کنه دوکه کوي ها ما سره وی تعلقات دي پکې نه خبر ني چې دا غي ډېر سره تعلقات دي ها یو د سره ني او جوړ تشما ته ټلیفونونه کوي هغه بل لا شي ته ټلیفونونه کوي ایډه مې ته چاوي یار دې مړ دی هغه وته دې کمی کوسي ځکه هغه خو پاره کوسه کې یو یاري وای چې ار یو هر یو چې دی وکړه مانو بس ټیک شو ومن شر النفاس نه په دې دوکه کې راتل پکار ني من شر النفاسات دا غي د خدانا یا من شر النفاسات د شر د کوون کنا هغه جادو چې را باندې وکي الله دا غي د شر نه میو ساته وګوره د جادو علاج څه کنه شو پنځپیر شیخ القران نه مولا ته منسوب یو مان ده استادان نه مونږ اوریدل را او من شر النفاسات الله د شر د کوون کنا د شر دا غام فما باندې رپورټونه کوي دا وای کنه دا غیر شر نه ورې ساتي و من شر حاسد نزا حسد او د شر د حسد کون کې نزا حسد کله چې زار د حسد کوي الله د بغضي او حسدي سړي د شر نه وساته او بغض او حسد حسد څه ته ویل شي چې بل باندې الله سره نعمت کړل ته وای خدای په ولې کړل ستا په سود ني عددن دې خدای والی بس هغه چې تاجز ځان له زوړ غونته گاډي واغسته موټر ته خدای ولې دې لور کړل ادار دنه والا دې ته سویل شي حسد چاله الله رب العزت علم ورکړي دي او د دې په پیرزونی خلق ورته ناسي د دې په پیرزونی و من شر حاسد اذا حسد الله رضی حسد ګرد شر نه میو ساته بیا حسد یو دای چې الله د دنه والا نو کمال راکې او کني راکې خود دنه والا کله ځنې بغضیان داسي کنه وې د دنه والانو دا گاډي ول چې تر غرنه ورلړه کړه د چنګلای د غرنه ورور غړوا نه چې د دنه والي کمال نه راکینو خیر د میرا کا نو چې اکثر اکسیډنټ وشي موږ ور شو ور کړه خپګان و دی را ډیر خپه مغټ تاوان جوړ کې هم شکر دې ما سر نو ته بګنی غنی ګرځې دې نو من شر حاسد نزا حسد د شر د حسد کون کې نو بل هغه حسدی چې الله د دنه والو مال راکړي دې خبره پوه شئ د دنه والا او مال راکنه دام اسدی دی او یو دی غیبت او پس کېدل نو جایز دی چاله الله گاډي راکړي الله دل دی ورکړي مال هم یو راکه کنه زه خو دیم باندې دا الله نو سوال کول دا جایز دی دې ته ویل شي حسد او غیبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا حسد الا فی اثنتین رجل اعطاه الله مالا فسلطه علی هلکتی فی الحق یو هغه سړی ته پسېږي چې الله ول مال ورکړي تنگ شوی خو نه بس کومه زوم بل خو روانه ول بیا بل ختم دی بیا ورپسې یو بل ختم دی او روزه چې دینو لنډوي به تاسو ها نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې یو هغه سړی ته پاتېږي چې الله رب العزت ولا مال ورکړي او دا الله رب العزت په لار کې لګي فصلت ولا حلقته فی الحق مسلط کړي داغي په لګولو خو په جایز پړډمو نه او دا نه چې ته شوټون والا لګړه لاله طالبان له وظیفه نور کې او غي لګړان لاله پروګرام دی سیب را روان دی سیټ را روان دی او هغه ته دور وانډو کی چې هغه د ګوندلو میخ هم نشي خلاصولې دور ورته سکی دا کیلی دی او دا مون دی او دا ریجی دی او دا دا شری دا دا شری لکه خو یو ډوډۍ بکری پاکه کوله دا دا چې په علماو باندې لګی په مجاهدینو باندې لګي په طالبانو لګي زپرې د مليان طالبان تلر کته به بیا چې ځان ته زمير راځي کو ها په گاونډي غریب باندې لګي په دې پوښي خپل رور دی غریب دی په هغه باندې ولګوا ها گاونډي دی غریب دی په هغه باندې ولګوا بچو له اختر له سپلای غستی دي نو بس ما گاونډي هغه ماشوم نه واله کنه چې داغه ماشوم نشته خپل ځامنو لا کپڑے علی نو گاونډي والا لوم والا فصلته علی هلکتی فلا ځان چې دې پینځي شیندوانه راړي او امونه دې را مخ کړي کېلې دا جوسونه دې یو شی دې بل شی رو جماعتي د گاونډي چې دې تاسو کړل چې هغه په مال کې باندې رو جماعتي دا غ زنانن واغلم لګور کراولې کنه ځان له اختر له چرګ راولې چې د اختر پر ورځ بالا علومه خوشاله وي گاونډي دی غریب دی یو غلم والا کنه په 2.5 سو روپیا چرګ دل تا پیسې لګي غلم والا فصلت والا هلکتی فی الحق او بل والا جلن آتاه الله الحکمت فهو یقضي بها ويعلمها ا سړی ته پسېږي چې الله ولا علم ورکړي د خلکو په سالي کې او خلکو ته تعلیم داغي ورکړي دا سړی ته پس کېدل پکار دي علماء کرام ذکر کوي چې بغضی او حسدی سره د دوو ضررونو کې یو ضرر د ده دا دی چې دی خو ګناګار دی غټ ولې حسد دا ناروا دی دویم دا چې دی په الله اعتراض کوي په الله اعتراض ولې د لره موټر ورکړي دا دی ولې په دې هونډا موټر سایکل ګرځي ادا د زمکه ولې واغستا ها نو په الله باندې اعتراض یو اکثر زمون خلکو داسې بیاومي چرته رور زما کوالي نو دې خوشاله مبارکه لور شي او چې کور ته راشي نظامونو ته د لګانو د لګانو ورشه غیز مکی واغسته تاسو ګرځي دا شه ورشه غي په تنخواګانو کې موټر واغسته موټر څنګه تاسو ناسي دغه شانتي نو هغه په دوباره چرته ځایږي نو دا د د د الله رب العزت باندې اعتراض کوي او بل بل zarar هغه کم دی هغه دا چې د همیشه د پاره خپېقه ولې هغه په موټر کې ګرځي نو چې ساری ویني در ماقامه د دړ دی ړې دړ کوي کنه کوي هغه چې د خپل جامع واچي نه د دړ دی نو د همیشه په تکلیف باندې کپڑے می خېری ګړه می خپل دا موبایل لا ترخه دی گاډه را ترخه دی نظرو سنی الله بی فعیونهم دای دا الله نعمتونه په ما باندې ولیدل نو دای دای دا سترګې په جنت کې دي وقلوبهم فی نار او زړه په جهنم کې دي سترګې څنګه په جنت کې دي زما موټر ویني کولې کاپړي ویني خو جنت ته ګوري کنه ها نعمتونو ته ګوري او زړه په جهنم کې دی ولې په زړه خپل ته ور باندې وقلوبهم فی ناری یاسدونی فإني غیر لائمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدو کدی زما سره بغض او حسد کوي زین ملامت کوما زمانه مخ کې چې چا باندې الله فضل کړی نو داغه سره حسد شوی دی چې چا باندې الله فضل کې خلق وتر حسد کوي کنه یاره دی مولا ته ولې دا دور خلق کینی پاسی وي منګه یو مدرسه وا سلیم خان کې یو کس راپورټ کړو نو بیا په راپورټ باندې ستومانه هم به ستومانه کو نو ا پولیس والے چې کوم گرفتارای لراله له د مفتی صاحب زو سره نه زما د کلاس ملګری نو ما ته وسه چالو کوم دې بوزه مې مې بوزه پرې چې دغه شي نو چې هغه خو ستړ شو ستړ شو نو ما ورته وی ما لکه ټول دور غوسه وی کنه موږ ته چې راپورټ وکړو نو هغه د کرکټ د میچونه جوړولو ما ته وی راجیبه کار دی زه په اخبار له بیان ورکم پوسټر ولګوم ها چې کرکټ بیچ به هیڅ پین راځي او تاسو نه په میډیا وای نو سوچ ګورمن دا واته تو طالبان برا پوښي زه چې دا رقم ځای راځل راځي دی مفتی زیر تکینی او پاسی او عزت او احترام کینو ځوان ما باندې دانه سودیږي ما قدغه اسد کون کې تاو د وجنه مړ شي کنه بلډ پريشر یو کیږي غوسه چې خدای دا دل دی ولې ورکړي الله دې موږ د حسد نه وساتي موږ ټول دا حسد علاج دا دی چې چا باندې الله رب العزت نعمت کړی دی حسد دی نو داغه تار چا سره حسد دی داغه ذکر خیر کوا تعریف کوا دا ښه سړی دی ها الګړنه په زور او باسا نن سبا موږ سو چې چا ځان له ایله بنگله جوړ کړو دا په حلالو کیږي بالالو بنگلي نه جوړيږي بالالو کو چې ځان له ټوک جوړای پیدا کې ها بچي به ګنې شي ساتل دا بالالو کی نو بیره ته یو ځای کې روانم گاډي کې را سره تړې نه نو ما ته یو بنگلې وړي دا ما ته وی استاد دا بالالو کیږي زه پوه شم دا غي دواړ روانه و نو ما ورته وی ما داسې بنگله به د حلالو نه په بل څه نه جوړيږي دا ته څه وای په حلال خو سړی روزي نشي پیدا کولای ما دا خلک وای چې په حلالو کې برکت ډیر کارونه پکې کنه او په آرامو کې برکت ني په یو لاس راضي او په بل باندې وځي رشوت چې سړی والی ما زیګر ته نه تللی دا سی کني ما په حلالو کې برکت په آرامو شي نه کی ازړې بیا غل شو ما ته اوستا او باز ما ور پسې لګیا کې و من شر حاسد اذا حسد د شر حسد کون کې اذا حسد کله چې حسد کوي او د چا چې چا سره نه لګي بیا ته باندې ورته هم کوي اذا حسد حسدګر چې کله حسد شروع کینې دی بیا د د بیا zarar ډیری اذا حسد وسره ځکه وایي ولی اسه کده بغض کوي خوړه کې سوځي کنه او چې کله دې حسد شروع کی او حسد څنګه شروع کوي پويږي په چې چا چا سره نه لګي ضرور سره پرس کنه لګي کنه ارور موټر اغسته ته ته وای هغه خو یره موټر اغسته دی نو دې بیا شروع شي پرې دا مړه دا خو بس دبا پټول را پټولې مونږه پټولې په داجی باندې لګولې او دغه ځان لا پټولې را پټولې او مونږه ورکور خرچه لګولا دا بس خبرې اترې به شروع کی دا او زه حسد اظهار وکړه حسد اظهار وکړه او یا بل فعل دا حسد اظهار کی دا باندې بردونه کوي مولا باندې کتابونه لیکي من شر حاسد اذا حسد حجرو کې در پسې لګي جمعه کې در پسې لګي یارا میرا غونډي کړی دي بسم الله الرحمن الرحیم اول حسد شیطان کړو پاسمانونو کې آدم علی السلام سره پزمکه کې کابیل کړو د خپل رور حابیل سره واقع وتا سوري دي او د خپل رور بیا مړ کو الله دا غ صدقه قبول کړ دی چې ولې قبول کړه الله خپل رور بیا مړ کو اوس هم د قران په سره چې څوک مرګ کوي نو هغه په دې هغه ګناونه رسي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس وا پنا غړم پر رب د خلکو بادشاہ د خلکو حاجت روا د خلکو رب وی مالک وی الہ وی درې صفات د الله ذکر کړه په دې کې ارتقاء ال الاعلى دا پورته خطلی رب مالک ته ویل شي رب الدار د کور مالک انه ربي احسن مسوایا زما دې مالک زما ځای خسته کړی یوسف علی السلام نو هر مالک بادشاہ نی نوې ملک الناس بادشاہ د خلکو دی او بادشاہان معبودین نوې نو الہ الناس معبود د خلکو دی خلق د الله رب العزت عبادت کوي معبود د خلکو دی نو ترکی پکې ذکر کړه یا دا درې صفات د الله رب العزت ذکر کړل ځکه دا داعی ال استعاذ دی رب چې دی هغه خپل مربوب حفاظت کوي په دې صورت کې هم استعاذه ده چونکه بادشاہ د خپل رعیت حفاظت کوي او چې په حفاظت نه کوي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی اوس چې کله ماشي راوځي دی ته بجلی بند کی وي پرې چې وی چې په دې پاندو باندې پېچ چې او هغه چې تبا روزه ماته سړې تندې هغه سین دی وته بجلی باندې چې چې وبخ ډیر یوز کی چې بشمنی له سړې پاسي نو دی وته بجلی او وي اوس به خیری ها په خوانه چې کوم حکومتو نو هغه سوچ د لراړم غره او سوچ براړو او سوچ په لړه سره د سوچ لاړل پوه سره د سوچ لاړل ما ته یو کس وی سوچ قران وړم ما سوچ په اسلام آباد کړي ویجلی ویم لړان ما الته نه و باسه کنه چې سوچ راډیو باسي بینن دا بلور شوټینګي هغه غي ځان سره تختولې چې بیا راشي سوچ په صوبه سرات کې بیا ور کوي پښتونخوا کې به سوچ بیا ور کوي نو بادشاہ د خپل رعیت حفاظت کې الٰه الناس معبود د خلکو دی الہ الناس معبود د خپل عابدین حفاظت کوي دا درې صفاتونه ذکر ذکر کړل او الناس الناس درې زلوي داولي یو خدای دی وجنا چې دا مقام د مدح دی او مقام د مدح کې تکرار کی دویم دا چې دې صورت کې پنځه ځای الناس راغلي دي او هر ځای د الناس نه جدا جدا مراد دی اول الناس نه مراد ماشومان دي قرینه پر رب دی ځکه رب تربیت کوونکې دي او ماشوم تربیت ته محتاجي اول چې ماشومی کنه نو دا کټ نه غورځي هر شي خلې ته کوي کور خلې ته کو کمر چکه خلې ته کو چاړه رالی وي چاکور له کولاو ته تربيت ته محتاجي کني رب الناس ما شومان رب دې نو چې کله ځوان شي نو بیا مټي والی وای دا مونږه سعودي غره بولیو ما ځان سره کړو او مونږ په خپل مټو ګټلې دي دا وې تاسو کار نه دی نو مالک الناس دې بیا کنټرول ته محتاج شي کنه ماشوم اوله سی پلار او نیکه سره ګرځي او چې لګ داسي بریت پرې تراشین بیا پلار لوم نږدې نه راځي زوی زنی موزګار پټی ته ناراضي دکان ته ناراضي او نه کوم کار نشم کولای وای نو مالک الناس کنټرول ته محتاج دی کنه الله ایسا بادشاہ مزوانه توای چې دی په مټو غټم دا مټي بدل شلیکم دا په بدل شلیکم نو بیا بس کې ډیر غټ غټ ځوانان په کټونو کې شل پراته دي کړي دي پراته خپل قضا جت کې بل ته محتاج دي مالک الناس نو درې مان ناس نه مراد بډاګان دي قرینه په الہ دا الہ معبود ته ویل شي بډاګان عبادت ډیر زیات کوي کوي کنه کوي بډا سړی وي ځامن وته منی وروجي وي نیوم به زه به څه کوم زمونږ یو بوډا غونټه کې ترور ده ډیر د ډیر عمر ده نو ما ورته منی وروجی ټول ورته وینو هغه رز ورکړ لړم وی ټول راته وای چې روجی منی وی هغه رز میو خوړه مې ما خو تر ما قامه هیڅ شی ونه خوړل مې روکو جا کوله مې سره زوقات ډوډه نه خورم ازامن سره جمع ما سو خوړل زه خو ته وی چې نور ته خورم نه نو با بوډاګان دک شانتی عبادت له زور ورکړي او روزه کې لوی لوی قران مجیدونه پیدا کړي او جمعات کې ناشتي او لکان موبایل باندې روزه لړډي کنه میسجونه خیراتی کړی یو بل تلیږي او کله یو ذات لامبل او کله بل ذات دلته خو نیم خبر الته کې د شانتی نو معبود د خلق د الٰه الناس اولکان خو تراوی خدا غي نه پاتې دي الٰه الناس یا الٰه کارساز ته ویل شي چې تړې بوډا شي نو چتونه ډیر شي کنه پاسول ته محتاج کې ناسول ته محتاج ها دو او احتیاجونه یې هم ډیر شي کې بوډا شي نه خو چنګین دی راشي کنه بیا وی چیرې څوک براتر ډوډۍ ته کوي او کنه چې کوم ان ګور براته چې بابا ډوډۍ خوري او کنه په دې کې ځان له بل تفصیل لې الہ الناس جت روا د خلق دې بس هغه خپل ارث په قیاس کوي نو هغه ټول ته مراد دی الہ الناس اجتونه پورا بوډا سړی مال خو یو ټک ډوډۍ مختکار ده الله وی بوډا زبر اجتونه پورا کوما انسان باندې درې حالتونه راځي او ته زمونږ استادان دې د واقع ذکر کوي خندا ده دې سړی چې دی هغه چې کله وادو کی نو اول خزه چې دی نو خاون چې یری نو په پلار کورې یری خاون ته وایي څه شي وایي زما پلار کړه ډوډۍ ډیر وا کنه می ساتي زمبا دا خو سامور بار رسول په سر کړه را روانه و چې دا جینې را کوي را کوي زما پلار خو تاسو لر کولم نه ها کنه می ساتي زما داسې ځوانان دي او داسې خیرونداري دي ما به ساتي کنه نو چې دا مرحله تیر شي نو چې بیا کله ځامن شي نو خاون بیا یې ری زځوي کنه می ساتي زما داسې کټي کټي ځامن دي مال غټل شي ځپل کار کوا زوبه درنه چرته داسې شي نو خاون اجازه ته نشي ویلې نو چې کله ځامن خزيو کی اخذ ته نو تختی سو کې اسلام آباد ته بوزي سو کې یو خوا سو بل خوا اسو کا خو بګی داسې نری چې خر کړه دی رشي وای زمون بالته یو اخذ وتم وای راځه امی کروي نه به امي کار ورشي دا به هغه خو 102 دلې اده چې سعودي ته بیا ورشي نو چې پیسې را لېږي سر لرالي اسخر ته وي تراله تزمکه مکواله پلار ته بیا دا ست نه کیدا چې چې دلته وایې کوي دا څه خو من په لادات ملاوي او بیا خزه خزه ورته جدا بشم کنه خو د سودا راړلو غم مې زمارونه شته غي براله سودا راړي تارونه راړل نه راړي نو دغه بیا نو خاون چې هغه یاري په ځامنو باندې او چې کله ځامن ته نخذي ګوزي نو هغه تم لړ شي نو دا بای بیا وای زما بوډا د خدای ژوندې لري دا غ نمبر دریم نمبر کې راځي ازما د بوډا وای دومره پنشن شته چې زما دا هغه په گزاره کی ابا بابا بیا ناشتي ایو یو ته یې هته دا لګ کې لا اوپره کنه وي بیګارې شنو پټه غته بیا نو هغه وخت بیا دریم نمبر راځي اله الناس جتونه پورا کون کې د خلکو دی من شر الوسواس د شر د وسوسې چون کې نال خناس چې پټي دن کې په وخت د ذکر کې چې ساړی ذکر کوي شیطان تل تختی ښا نبی علیہ السلام چې شی بان ویل شي نو شیطان تختی ولو زرات او د نواز دی بات نزی چې کله اذان ختم شي بیا راځي بیا راځي او چې کله اقامت شروع شي بیا تختی او بیا چې اقامت ختم شي نو دې بیا راشي وسوسي شروع کوس کور قضا اوس کور قضا ها مولا ته وی کتاب خو دې نه کتلې پلان کای شي دې نه کتلې تار و طالبانو ته سوای ها ا دکاندار ته ویل ته بګاک راغلی ته موست ولاړې ته امام یې رکولم زرنې دې دور او دوه دې صورتونه وای ها نو مالک وسوسي وتا چې هغه ته دعوت وتا چې او امی ته بیا دا وسو ته امامي چې او شیبه ګوډ واو کوم غره مازیګر مز ډیر وګت کو مونږ په لګوډو نه چې دلته وایې کوي نه نو مال دا وسوسه وتا شي چې سلام جار باسي نو بیا وته پته ني او هو ما خو مونږ کو اغار ته نه ير شوی وسوسه چې شیطان چې علما ذکر کوي کله داسې وسوسه چې اول چې په ایمان کې درل شکونه پیدا کوي د خدای متعلق سوالونه د پیغمبر متعلق سوالونه چې شیطان کله په دې کمزور شي نو بیا د ګناونو وسوسه چي غلاو کا زناو کا ډاکاو کا پلار کې کینې زړینی یو لاک روپیا والا سبا مزدوریانه کوي دا غل سره اکثر دلې مزدوری کول نه شي دغه دغه کارونه کوي چې دې کې هم شیطان باندې انسان کمزور نه شي نو بیا وته وسوسه چي اچي د تابع د د نیکو پرې د مړ د اشل رکعات تراوی بسوک کوي دا سی وای غنوي ادارو چې بسوک نیوي او سنت په کوي سعودي عرب کې خو سنت ني صرف فرض کوا و د جمعات نه تخته شیطان دوی پرې نه مړال ته وغی نه کېدل تکي کې دا څه ده کنه ده ها اپرې نه مړ نیت څه پاپ کار دي منځونه او د سونو باندې نشته وای نه قائم کوا او چې کله په دې کې هم کامیاب نشي نو بیا په کې ریا راولي وګوروي تس دا تا مسکه او دا بل خو نه کوي ریاکاری بیا او چې په دیونی شنو عجب پکې پیدا کی دا سوره موز دی ویو کا سوره ختمونه دی وکړل دا ټول مرحلي دي الله دې موږ دې ټول نو ساتي ومن شن شر الوسواس الخناس د وسوسې علاج دا دی چې همیشه ذکر اذکار کې اس قسمه وسوسه ورته شیطان نه چی ښا همیشه ذکر اذکار کې او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای خصوصا دا درې سورتونه الذي وسوسه فی صدور الناس چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې من الجنه والناس کې پیریانو نه کې انسانان نه دار وسواس بیان شیطان دوا قسمه دی یو په انسانانو کې دی او یو په پیریانو کې دی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا سورت انعام کی راضی دو قسمه شیطانان دی او د انسانو نه دی او د پیریانو نه دی نو دلته مهم من الجنه والناس دواړه قسمه شیطانان نه دی الله مونږ او ساتي دوه قسمه شیطان دی د پیریان وغه شیطان چې دی هغه په غوذ بالله تختی خو د انسانانو شیطان په غوذ بالله نه تختی اخو کله کله خپ کلی ګیرو می ګوره کا اپین سیو مو چتی کړي او تا ته به د پلار په سر خبرې کوي د رور په سر به خبرې کوي کوي وکنه تا مړو غټلا او غرور دی وخوړه اثر سیو دی وغربو هغه ټول هغه وخوړه داغه ځامنو وخوړه او خو ته وسوسه چې ویزان په کارونو ستړی کو چاته کېدن نشته اچا ته کار کېدن نشته رسو کې منی نه وي نو دا وسوسه درته اوس اچي هغه بل خزه وته لګیای مکوې کارونه پرېدا او تا ته وسوسه چې ضرور په سر باندې اوس دغه شیطان دی ښا دا اگر کړه د خپل ګیره د کتازونه کړه سم بازي خدا شیطان دی ته توای زمې ربانیو کرور نور خبر راته مکوا من الجنه والناس کده پیرانو نه کده انسانانو نه بسم الله الرحمن الرحیم چې نه غضب کړی شوی پاغي ولا زوالین او ګمران دي امين غزل مولوی سے بدواو کی راشه شاعر ته کولی بس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله رب العزت حاضر مجلس کې څومره خلک دي چا وږي خیر الله رب العزت د ټولو لوی واړو ګناونه موافقه یا الله د ټولو نه تر ځاشه یا الله رب العزت دا قران کریم درس چاو کو چا ورته وږي خیر یا الله رب العزت په عمرونو کې مالونو کې صحتونو کې په کورونو کې الله رب العزت خیر او برکت واچو یا الله د دواړو د اعطای په خپل دربار لا یزال کې قبول کا یا الله رب العزت دای د نجات ذریعہ وګرځوا یا الله مزید د دین توفیق ورلور کا د دین د خدمت یا الله رب العزت قران کریم ویل شو په دې باندې د صحیح عمل کولو توفیق مونږه ټول لراکا یا الله رب العزت نن دې ختم تاسو کا حاضر شوی دي مخکې لري حاضر شوی الله دا غیم ټول شرعي ضرورتونه د خپل خزانو نه پوره کا څوک بیماران دي یا الله رب العزت تعالی لا شفاء عاجله ورکا په کورونو کې دي د مجلس کې دي په هسپتالونو کې دي یا الله رب العزت د اختر نه مخکې مخکې هغه له شفاء عاجله ورکا صحت ول ورکا او دې خوشحالو کې د نور رونو بایګانو سره شریک کړه یا الله رب العزت څوک مسافر دي کورونو ته د راتلو اراده کړې ده یا الله په خیر او عافیت سره د خپل مور او پلار سره ملاو کا په خیر او عافیت سره د اختر نه مخکې مخکې خپل کورونو ته راولا یا الله رب العزت موږ له قرآن کریم باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکا د قرآن کریم سره زموږ مینه محبت نصیب کا د نبی علیہ الصلات والسلام طریقې را تدار چار طریقونه خستخ کار کا د حرمین شریفین یا الله رب العزت حفاظت کا یا الله څوک چې ستاره دین خدمت په کومه طریقه کوي یا الله رب العزت د دا غي ټول ضرورتونه د خپل خزانو نه پوره کا یا الله رب العزت د چا بچی نشته نه کمل صالح بچی ولا ورکا نارینه بچی د چا نشته یا الله رب العزت نارینه بچی ولا ورکا یا الله رب العزت تر چالوات نافرمان دي یا الله رب العزت ته د مور او پلار تابعدار وګرځوا په قران او په سنت باندې یا الله رب العزت کوم مجاهدین چې ستاره دین د بار جهاد کوي یا الله رب العزت تاغي کامیاب او کامران کا یا الله رب العزت ته د هغه خصوصي امدادو کا یا الله رب العزت چې دا غي څومره ضرورتونه دي د خپل خزانو نه له پوره کا یا الله د کفارو په زړونو کې دا غي روب واچوا یا الله د کفارو په زړونو کې دا غي روب واچوا یا الله اغي له فتح ورکا یا الله رب العزت افغانستان د کفارو د لاس نه آزاد کا کشمیر د کفارو د لاس نه آزاد کا عراق او شام د کفارو د لاس نه آزاد کا یا الله د مسلمانانو ټول ملکونه د کفارو د قبضې نه آزاد کا یا الله مونږه د خپل ملک خپل واقدار ګرځي یا الله په دې خپل خپل خاورا خپل نظام را ولا یا الله رب العزت سمره قربانای چوي شي په خپل دربار کې قبول کا یا الله رب العزت خپل شرعي نظام زمون په دې ملک کې را ولا سمره مسلمانان دونه بایګان په جیلونو کې بی ګناه پراتی دي یا الله رب العزت په خوشاله باندې د اختر نه مخکې مخکې راولا یا الله رب العزت مور او پلار ورونو سره په دې خوشحالو کې شریک کا یا الله رب العزت د حاکمانو په ځړ کې رحم پیدا کا یا الله د حاکمانو په ځړ کې رحم پیدا کا زمونږ او تاسو دعاګانو په تمه باندې غي ناشتي یا الله رب العزت د قران کریم د ختم په وسیله باندې موږ ته سوال کو چې الله رب العزت غیر آزاد کې یا الله یا الله رب العزت را آزاد کا یا الله رب العزت چې کوم بهر دی دا غي مزید حفاظت کا یا الله رب العزت په دین باندې د سید تر توفیق راکا وصلی الله تعالی علی خیر